او حالان کې اې دغه شده معلوم عادت وو عادت یو معلوم و مقرر عادت جوړیږي کنه په دوا وره صحیح حیز او طهر سره یو وره حیز راغله دا مثلا او ورځې حیز ده او باقی درویشت ورځې یا دویشت ورځې کنه دا طهر ده بلا ورځ کنه بلا میاشت بیا حیز را ده او ورځې او دویشت درویشت کنه دا طهر ده دغه ته چې حیز ورتلو بیا پلاس نه کنه په ونه اوشته دی پلاس نه اوشته زیوت شو وینه پلاس رزنه و دې پر معلوم عادت وو دونه ها چې هغه پلاس نه کام عادت یې اورزه وي یا وتورزه وي ردت الى ايام عادتها ارګړې دلا بشي ارګړه ولا بشي ورسې د خپل عادت ته د دریا مری چې کیم کنه وینه ورغله او پلاس نه اوشته لیکنه دا به داسې وي چې دې نه خیزه هغه ورزې ده لکه مخ شي کنه چې دا ورزې به تلو خیزه هغه ورزې ده نه دا مخ شي په دې وینا چې کوم زیتای کې چیرې مدینه نه وکړي الا سه ورزې رسې کنه هغه مدینه به وګرځوي والذي زاد استحاله انه هغه چې کوم زیوتا په دې وینا چې کوم زیوتا او تم ورز نم ورز لسم ورز یا په دې نه زیوتا هغه به مرز ده و ي ك ي م ش د ي چې عادت يې معلوم و بیا زمنا د حیث خو ورسېدو پاکې بل میت پر دی هغه باقي و ته ورسې نه ورسې دا د حیث منا نه وه المستحاضه تدعو صلاه یا مکرائها مستحاضه بل میت پر دی پس منا او په وخت حیث دې شي چې کیمه د حیث ورسې دي کنه پاکې بل میت پر دی او چې حیث ورسې نه دی پاکې په دې باندې میت تا یو دا حدیث مبارک تا او یو هغه ده کنه چې په عادت نه وړي هه دې کنه یو شه دې کنه همیشه دې پر به ورځ خیزو دغه ته کنه وته نو لاس کنه دغه شو دې په عادت نه وښله دواره زید ویني دي هغه چې په لاس نه دي تا زید ویل شي او دا وی کله چې په خپل عادت نه وښتي کنه دغه زید یو جنس سره ولئن زاد العادته په عادت نه چې کې مې وښتي ویني دي یو جانسو ما زاد اشته نو یې پیغله دو اوله کنه حیز ورسی او چې حیز ورانو کنه بداس اسم مستخزا و بدوینه بدره تام نشوله فحیز عشرت ایام دې حیز بلا سره دی عادت یې شتانه دغه پیله حیز ده دا احتمال شته چې دې به کنه خپل حیز به پنځه ورځې وي دا نه را به ټول مرز وي یتای ویني به وي دا شته چې ورځې وي وته یې کنه خدا سکسای نشي ویل کړه چې دا عدت نه ځکه چې لا سره د خیز کې دنه شي لا سره دې رسه نه دا لا سره به کړه خیز ولا کاټ کې فحل عشت یامن من کل شهر دې خی بلا سره په حرام یا شول بکی استحاض نه بکی به استحاض وي لان عرفناه خیزن ځکه چې د لاس له خو مشکل نه حیز پیژندل چې دا خو دی حیز حیز فلا یخرج عنه بشکه نه دې نه به کله په شک سره نه وځي چې کدای شي چې حیز یې ورځي وي یا په دریو ځله کام وي دغه استخاذ ده ول مستخاذه ومن به ثلاث البول مستخاذه شو ده وهر هغه کس به ثلاث البول چې په د پر جریان دی بولې وي وړې بولې سکیږي هغه نه تم کیږي به ثلاث البول لام زوات شي بیا جریان ته ویل شي او چې لام زشي ثالث بیا هغه سړی ته ویل چې بولې سکیږي کنه چې بولې تم کیږي لوقت كل صلاة دغه مسخزا او هغه سکه کنه چې بول همیشه ویل درې مینه تم کېږي پیځ نه ویني همیشه درې می زخم د نه جوړېږي هوښ ته وښلا دا کنه ویني تم کوي هو یتوزعون لوقت كل صلاة دا به وداس کو د پر د وخت هر مزه دغه معذور دا معذورین دي ته معذور دي يتوضؤون لوقت كل صلاه هر نو د سینه کو د پر د وخت هر موزه وخت ا م پ ش ي ن ازار وشو کنه م پ ش ي ن را وشو کنه کنه راو د سینه ندی موتا ندی موتا خدا خو موت دی کنه چې دا وینه وینه سی یا باور وینه سی یا پیری نه وینه وینه سی او د سینه به وکړو بیا سندې را وینه داس نه درې می کنه خیر ده کنه دا به د سیده پیری وی فیصلون بذلک الوضو فی الوقت چې مستشین مو ته نیت وکړو غو او داس وکړو ای بس مستشین هغه مخته صلات سلوی را کړه او صلات کنه دا یې دې پر شو داس په پر دې پر دا نه ده اې د دلیل له قول السلام المستحاضه تتوضا لكل صلاه مستحاضه به داس کو کنه هر مزته مراد المزله کنه پر دې مراد ده مستحاضه به کنه داس کو هر مزته نو ته نبی صاحب کنه کل صلات ذکر کړه چې هر مزته به نه ولا داس کو مشپشین شو د مشپشین می په دې باندې فرض ده او الموضوع دې پر طهارت شرط ده چې او داس په دی وی به او دسی به نیوی در پره پلیتی به نیوی در پره دا په دوه شی یورون ده کنه دله رسول الله پلیتی نشه منه کوله کنه به او دسی نشه منه کوله ویله ونه بایږي یا باور ونه بایږي یا او ټی وته شری دی یا دسینه وته شری دی کنه ان تم کړي و دله کنه فرض مینده خو یا خو به دله منزل خلاصوي کله چې منزل خلاص شي کنه ځکه چې ته شرط نشي پیره کوله او یا به کنه دا او د سنه به خلاصوي چې او د سنه خلاصیه المدینه خو خلاص نه المدینه خو به کوده موضوع کنه دا او د سنه خلاص نه کنه او د سنه خلاص کړي دي کنه چې یو او داس وکړه خیر دا به د سیدا د پیری وی دا بولې داسه کېږي دا وینې دا دې نه درې میږي دا کینه دا کې کنه او یو او داس وکړه کنه دا او داس نه او داس شو کنه کلی او داس نه ده ځکه چې کنه پستر کې باندې ویني کچ ته نه ویني راوړي دی یا ته نه کله باولې دی بيوږي کنه خو شریعت کنه اې دېګه تو عرب ته اعتبار ور ده کنه چې دا تو عرب ده دا پوک شو ولأن اعتبار طهارتها ضرورت ادا المكتوبه ته ځکه چې اعتبار د او د سود دی او د پوکې دی دا د مجبورې د ادا د مکتوبه نه ده د ضرورت ادا د مکتوبې نه دا چې دو فرض مس کو ان اندو خلوصا ها یې د مجبورې دی وایي نه کنه کچیر د فرض نه وایو د مس په دې فرض نه وایي به مداس نه چې دی او داس وکړو کنه چې څو ور او داس وکړه دا او داس د دغه چې وینې سره دی هغه د پر کنه دغه طوارت متبار شو چې باسه کنه اته دا واسو او داس ته وکړو وینې تم کوی نه شي بوله تم کوی نه شي ها او دا قاعده د کچ نه مری ما چې دا او داس چې او داس ولا دا خو او داس کنه مجبورې دی ودی نبی او داس وشمیر لو کنه ضروری ده والضروريه تقدر بقدر ضرورته فکر هات اصل چې والضروريه تقدر بقدر ضرورته کنه چې کیم شي ضرورت وجه نو مل شي هغه په انداز دا ټوله منه کنه بس ټوله په نو منه نه به به نه منه ټوله دا غوا چې د میز و دې پر کنه دا او داس مې او داس بللو میز د وکړو په شي میز د وکړو کنه میرا دې سا ټوله نشته که نه اس بیا سترګې نشي پټولا چې دا او داس او داس ته حالانکې دې وینا دې نه بایډي فلا تبقى بعد الفراح منها بما نه پته کېږي دا طهارت ورسته دې فرح ولې د المزنا چې المزنا دې فرح شوې سلام دې وړولو اس میرا ضرورت نشته که نه بیا به دا که نه او داس میرا بیا او داس نشي میرا نه او کته وی کرشا چې مستحضاب او داس کو د پوره د وخت هر موضوع د پوره د وخت هر موضوع نبی سم کدو ته کنه بالکل په وخت متفری کدو کنه ال موضوع وخت نه دا پینځه دي سبو وخت چې 14 شي کنه هر مسته وخت سره دا موضوع وخت ا دې کې وخت المسک او داس وکنه بیا مو پښین کنه دا بل ما ا دې سر معمل وشي دا په دې سره فرق نشته مشپشین چې زوال کې وشي کنه ابلو د زویل مثلی نه رسې دا د مشپشین وخت به مزګار کنه وخت سترګې ډی به رسې مشوم وخت کنه بس یو وخت دا او داس کو په دې کې واشه به چې سالو المدینه په مدې کو په کوله وول مراد بالاوله و د وخت مراد د اول حدیث نه هدې موږ توفیق وکړو تطبیق وکړو حدیث لا دوا یو د دا چې د پښ کړه المسات توزع لكل صلاه وقت کل صلات له وقت کل صلات نه کنه ا په دې باندې حمل دا چې تعرض ختم شي کنه معارضه ختم شي ودوړ حدیثونه سره یو شي لان اللامه تسعر الوقت ذکر چې لام د عاصم کنه ما جاس کړي وخت پر آیو وخت پر کنه دا استعمالېږي شرعنا او عرفنا یقال ویل شي په محوره شي آتی کالی صلات زوره ا د خلق په محاوره شي سملوي اعلان په معنا د وکړه سره آتی کا د صلات زوره زبه ته تروشه په وخت ویل موضوع ده مشپشین شه زبه ته تروشه په وخت موضوع ده مشپشین شه ای وخت ها لام په معنا د وخت استعمال ده ولأن الوقت أقيم مقام الأداء بل چې د وخت یو ورته په زوی د مذهبونه ادا نه کم دلمین مراد دا وخت دا ټول وخت ویلور دا په دوی د موضوع باندې تیسیر د پر د سہولت او د پر د سنتیه ا دې کې سړی او داس د موضوع او داس چې به ودسی و سره دو میر به دې اعتبار ورکوي ځکه چې کوم مجبوری دو دولې کنه مس به کوه خدا او داس می سمره وشمري سمره ټیمر کې چې دا 5 منټه په مزبو د 5 منټه لګړي دا او داس می 5 منټه ومني او که د لاس منټه ومني که ګنټه ومني که نیمه ګنټه ومني خلق دا متفاوت ده سیک په دوه منټه لمس کو سیک په څلور منټه شو کو سیک واسه سیون وی کنه آیا دې کنه لاس پنځلس منټه وخت بل مزبل تیروي کنه نه دغه یو مقرر ټیم غنښته چې مینه دا او داسو پنځه منټه ومني چې ته دا پنځه منټه په منټه شکل لا شي پنځه منټه څو داسې به نه را به داس نه وي او سیک یې که په لاس منټه شو کو دا څنګه کار چې چاته 5 منټه ورکی چاته 10 منټه ورکی کنه اسانتیا دې پر دا ول نو تر اخره سه کنه دا ټول مين مين مسمه چا ټول مين ده المزه په ځای بلور ده کنه کلمې په شکه کنه په ځای مزه په ځای بلور ده د وخت نور د پوزید المذهب نه تیسیر د پر د سنتیه فیدار الحكم عليه چکار به لګوي حکم چې بقاله تو حرکت په دې وخت لري فیدار الحكم عليه در مدار د حکم د بقا د توارت او د اعتبار د توارت فکر په وخت کې چې څه پر وخت باقی وي امر به توارت معتبر وي او دا په پوتې وي او چې وخت وځي می سوي چې کنه یې څونه را دا ټوله ټوله را ختم شول وخت وته کنه به یې څنګه ځات نشي چې می دا داس کنه می دا داس مری و داس نه و اذا خرج الوقت و هر کله چې وخت وځي بطلا وضوءهم بیا بطل شو دی یو داس او د سیلا بطل شول وسأل پر وضوء علی صلات الاخرى نوی بکوالو او د سینا بل مزګه پره مزګار ته به نو او د سینا وکړ وهذا عند اصحابنا الثلاثه دا غا د میری درې وړې کنه فقهاوی امامونه په نړ باندې دوه اصحاب اصحاب ثلاثه میری درې کړي امام خلیفه صاحب امام محمد صاحب امام ابي صفر رحمه الله کنه درې وړې د خبره دوه دا دوی درې ګنټې څلور ګنټې وخت کنه دا بالکل محمل ده خالي ده فرض نه نه اوی دې کای بس شي په وخت نه نه وت ارنه وتل شتا او وتل نشتا او د سبب په طرح باندې وتل شتا او ارنه وتل نشتا هوري جوړو چې ورم سره وتلا او دخول نشتا بل وخت مزه وخت نه وتا او پاره تر سم فين په طرف تا کنه دخول رول او خروج نشتا دا دې کې به دا پیدا جواتېږي څه کې په څه پرې تړي نه جاو د سیلا وکړ کنه امر کنه خروج نشته وتل نشته چې فرض موت لکه چې پرمې خو تر و چې د کړه د سیلا کړ ترګه شروع ور وحطلا خروج نشته خروج نشته کنه نه چې بل طریقه باندې او داس نه موت په دې باندې کنه په دې کې باندې او داس نه موت چې دا د سیلا کړ دي کنه مستشین شو کنه مستشین وخت تر نه وتلو پر نه وتو کا باندې خو دی او داس نه موت بلی په وتو کا باندې بلی کنه مشهور وخت نو په دې علم او د سیبو د مشهور می د باندې کو چې کله مو زیګار شو مشهور می وخت د اس وکړه چې تاسو د سینه مو سره کچې کله خروج وروړو وخت وته د فرض وخت وته وهذا ان ابي حنيفه محمد رحمه الله دغه مسله چې کیم خلک او چې ورمسته ګر خطو کې په ټیم شو د سینه وکړو دا به وته متری چې کله مو زیګار شي دا طرفین وی امام حنیفه سبی محمد سبی سو دا په دې کې چې ویلې پکنه امام ابي سبق دا مذهب د زکه چې کې پنه بده کنه اے پنه بده په وته کوم د متوفو سي چې هند اصحاب الصلاه ده امي دې درې وړي امونه پنه بده په وته کوم د متوجي انا ویلې ولا کوشش کړو وی چې وقال ابو يوسف وزفر ویلې دې امام ابو يوسف صاحب امام زفر صاحب چې اجزاء هم دای کې فکرې حتى يدخل وقت زوري چې داخل شي وخت مشبشين ټیک په امام زفر صاحب خو دا کنه امام فشین په دخول باندې ځکه چې په دخول باندې موت بلی کنه په خروج باندې موت نه بلی ها مفشین وخت زوال شو کنه خروج و دخول رولو ا پر دې وخت نه وته هغه او داسې سبو یې کړی په داسې مې کړی هغه موت شو خو امام ابي سب صاحب کنه آی ویلې موت بلی وخاصل چې حاصل ده ده چې ان تو هر ته معذور تنتکز به خروج الوقت بالحدث سابقه هند ابي حنيفه او محمد رحم الله خاصل دا په څه اختلاف چې د معذور او داس متیږي په وته کې د وخت سره چې وخت پر د وخت وځي بل حادثه به کې په مختلفي به ودسی سره په هغه مختلفي چې کله وداس کو چې به کنه او دا وینې د ته به ته کې پیګه سره کنه موت شو ځکه چې وخت وتل یا وخت نه وتل هغه وداس نه موتوي دا مجاز ده چې د وخت میږي بلکې چې وخت نه په وتو کې سره موت شو یا وخت په نوتو کې موت شو کنه اصل مو تیږي په هغه ځای به په دې وشه ده ابو تول ارجواب شي هر ظاهر شي توارت مزدور مو تیږي په وتو کې وسره پیګې مخینه په وسره ا طرفین په نمونه و به دخول وقت اند ظفر او په دخول وسره امام ظفر صاحب نه او چې نه په وخت پر نوتو کې باندې مو تیږي و به ایه ما کان نبی صفا و به ایه ما کان هند نبی صفا رحم الله او په دې دوه شي کی مې واچې پېښه شولا په نړۍ امام ابي صفا صاحب ان امام صاحب په دواره مونږ مت په خروج امت ملي په دخول امت ملي ځکه دا ویل کنه په دې مسله شي مې سره سره غاټ کړو کنه چې دا مش پښین په په دا ټیم اس خلک او د سینه وکړ موضوع خلک او مش پښین شو بیا امام ابو ظفر سبی چاو داسې موت ته بیوسف صاحب چاو داسې موت ته ځکه چې امام ابو یوسف صاحب کنه اپ دخول بلا موت بیلی کنه دخول وشو وفائدة الاختلاف لا تظهر فإذا دي پوز جگاري اختلاف نه جوتيږي إلا في من توز مگر په دوه وخت جوتيږي یو د سبب په موضوع پوتل یو د مفعول پر دخدله نه فعال کړ دخول هذا خروج هذا وفات اختلاف لا الا في من توزع قبل الزوال مگر په حق ته چې جودا سي کو د زوال نه مخه یا بس پښین نو کما د کرما لکه چې پوس ذکر کا چا تلو دې سم چې ورمه خطر ولې او د سینو کنه دا قبل زوال ده یا ایس وکل یا یې کا چې لال بجې ودی یو نه بجې ودی وته وکړل بیا بس پښین شو زوال شو کنه به دا دي که چې سیک وي چې په دخول مو تېر شي ای په نمبر دا اوداس موت وي هغه امام ظفر صاحب ده او امام ابي سوس صاحب ده او قبل طلوع شمس یا په خوا د خطو کې د ورمسر کې نه ورمسر کې نه ور خطر یې چې سیک په خروج باندې موت ویلي لکه امام خلیفہ صاحب امام محمد صاحب درنګ امام ابي سوس صاحب په خروج موت ویلي اته ورمسر کې پرو خطا او د سینې موت شو کنه امام زفر صاحب بیچ نه موت ځکه چې هغه په خروج موت نه بلی لزفر امام زفر صاحب څه دلیل چې هغه په دخول باندې موت بلی کنه په خروج نه و چې ان اعتبارت وارته مع المنافي للحاجه الا ده ان اعتبارت وارته دا اعتبارت هي اعتباري ده چې دې باور ولسی یا دې وینه ولسی دې لکنه یا بوت یې لیمیو کچ دا وداستا خو دا اعتبار د طهارت نه سره د منافي منافي موجود ده به ودسي موجود ده او مش طهارت اعتبار ورکوي دا دا للحاجت لا دا د وجه د حاجت نه د وجه ضرورت نه ادا ته د فرد ته محتاج ده و بل خلصویه نه شریعت دې وجه نه مشکل طهارت اعتبار ورکړه دا هم مسلمه ده ټول داسې وی کړ چې دا خبره ده کنه چې دا معذور چې به ودسي سره د مشکل دغه او داس او داس بلی د دې وجه نه چې ادا ته محتاج ده د ادا ضرورت ته د کله مزه ضرورت ته دې وجه نه او داس او داس بلنه و چې به دې وجه نه وي ولا حاجت قبل الوقت به نفس حاجات په وخت نه مخته سه پر چې وخت یو مزه وخت را وشو نه وي کنه وخت را وشو نه کنه بیا او داس ویل ته متعلق داس بار بر کوي کنه یا په دبو د غلمینه د پرشوا ا ل ا ي محتاج ن د ا ي حاجات من الله وتوكل او داسي متبروي ن ي و س ا ت د م ش ب ش ي ن مخت او داس وكو او معذور ده وينه ولا دري ميكنا وتوي چې دا او داس عاصي او داس کنه اذان وشو زوال وشو توي چې دا او داس او داس کنه دا دی چې کنه په حاجات نه تیر زیوت لوړې کنه ولې چې کله دا او داس کو ولې خدای کنه و محتاج او دوستا ولې خو یا مين روان وو کنه چې هغه ولې نه تر بل په سار نه ولي کنه هغه مطلب باندې صدیق ته کنه یا محتاج نه مزته کنه به ولې دا داسې متبره وې کنه نه ټیم نه مخې به اوداس نکو که ټیم نه مخې اوداس وکړو ټیم پر داخل شو به دا اوداس موت به لکه ځکه چې دا د حاجت نه مخې کړه ده معقوله خبره کو ولا حاجت قبل ادا قبل وقت چې زیاتره وخت نه وي شې شو وخت نه وي پر شو بیا کنه حاجت نشته فلا تعتبرو امر به تبارو شي ورکولا ولا ابي سفر رحم الله امام يوسف دليل هغه ده چې ان الحاجه مقصوره للوقت د حاجت بالکل په دې وخت سره تړلې ده د الف له وسه تر یې رسې چې سمره د وخت ته مشمشین موزیکات موزیګار سه موزیګار کا مشمر سه د حاجت په دې وخت سره بالکل تړلې ده فلا يعتبر قبله ولا بعده امام ابي زفر صاحب كان مخشن معتبر وي او چې وخت ووزي کنه بیا په وته کې باندې خړای نه مدګري وی چې زه خو چې ووزي یا کنه بکره بیا حاجت نشته کنه وخت ووتلو حاجت ختم شو ټول در ختم شو لکنه بیا به کنه او د ستا صلات منفي ادبار نه ورکوي نه نه متوجه کنه په وخت مخته نه په وخت ورسیا زه که کنه زه په خروج سره مت بنه په دخول سره مت بنه دا ډیره معقوله خبره ده ولهما او طرفین وی چې ټیک ته حاجت پر وخت پر موقوف ده کنه سمره چې د وخت په دې پر موقوف ده چې په دې وخت کنه وخت ووزي یار داخل نه وي به حاجت نشته همیر مخته وخت او داسې تر وکوي دا څه سړای نیوي چې کنه ا دې به بلا ټوله وی کنه بلا ټوله دو بلا چاري دو کنه ایمرجنسي ور جوړه دو او په دې انتظار شته دا چې آزاد وشي چې لوسین میزو کنه لوسین پر مزه درې کنه بیا ټیکټ یې کړه بیا ورولې به چې تا او داس امر کا او داس نه بلې چې کنه امر الله یا وخت نه شو دا کنه او داس نه چې بیا او وخت را وکړي به بدای وته او داس ته به وته میزو کنه ا دې ګه سړي هغه بل ټوله پته کیږي کنه نه د وخت نه مخته او د سره وکړو چې وخت نه مخ کنه او د سره ودا سم دستي چې وخت سره وکړي چې به تلمیس مو نه کړل شي ان ولا بوته من تقدیم طهارت الوقت نو ساين سره تقدیم د وداسه په وخت باندې چې په وخت مخ کنه وداسه تکړای شي ليتمكن من ادا كما دخل وقته دې پر چې کنه کبیره شي په کړو کا باندې سم دستي چې وخت در داخلي کما دا مفجتیا ده کسه بلا ټوله به نو دا یو کنه او په دې انتظار شوی چې وخت د خلیج ځل میز وکنه چې بیا داسې مخ ته کړی وی کنه په دې سبا دا ټیم تیر دی او په تاسو وخت وتل و خروج وخت دلیل زوال حاجت ده د وخت وتل دا دلیل د زوال حاجت ته حاجت نه را پیراشو فزار اعتبار حدث عنده بیا جوته اعتبار دی بودسی عنده په وخت خروج دی کنه وخت چې وخت وته او الميز وشو اهدا او داس نه موت له ان يصلي الظهر به راو دي چې په سره مش پښمین زاو کو ځکه چې مش پښین چې شي کنه خو دې یید مې وخت وته پر دې مې وخت نه وتلا عند هما طرفین په مده دا خبره سیدو لانها بمنزله صلاه الزخا ځکه چې یید مې د پندرات چا سم نه ده دا نه پدی هغه لا په دې چې په دا ټیم باندې کېږي په دې ورځ باندې لا په دې په دې ورځ باندې واجب نه جوړ شي که نه ځکه په دې ورځ باندې نه پر بنو کو ولو توزع مرة للزور في وقته كثيرا وداسي يكون يوري مشبشين دفرا وقت مشبشين شيء مشبشين شو على مشبشين دفرا وداسي يكون دا دا خبره کو کنه چې په دخول سره نه متوي کنه امام او خلیفہ صاحب محمد په دخول سره نه متوي په خوري سره متوي چاته به دا ذهن ته ورسي که چې یو سړی مشمشین او دا سوکو یې مزګار مزده پره یا مزګار داخل شو کنه به دا خو دخول لا په دې سره د داس نیم وته وای چې ته خو دخول وینې د خو بلادي که خروج ده کنه خروج او شو کنه کاو داسې وکړې مشمشین پر خپل ټیم شي به دا سوکو مزګار نه پره فاین ده هم ليس لو ان يصلي ان يصلي العصر به اطرفين پر مدن دیو چې پر سره مدګار مزاو کو ازو پر سره غندره وکي ځکه چې کنه دخول ورو درګه بسو ځای په لانتقال به خروج وقت المفرط ځکه چې متېری په وته کې د وخت مفرط را دا کله کسرنګ چې دخول د مزګار د رنګ خو نه مشکل کنه یو کې یو ټیم ده ایسے معذور تعریف کو دا خو د معذور احکام وی کنه معذور وی چاته مسخده هغه څه ده چې نه تېرېږي په دې باندې وخت الموضوع ټول مګر هو حال داسې وي چې به داسې هغه چې کیما او داسې باندې دوی مبتلا دو یوجد فی هغه موجودېږي که نه په دې کښې یعنی دا مله ټیم نه مې دو که نه په دې وخت په دې ټول وخت دې مله وخت ټیم نه مې چې دوی هغه اوداس وکړو او په دې اوداس باندې ډېر مې ځکو د وینې تام وي دې مله ټیم نه مې که نه او دا مطلب دا چې د لیپ نه تر یې رسې کنه هر دم د وینې درې میوه هم خدامه یو منټ نیم منټ شو کنه کله کله وینې باندې شي کنه یو منټ نیم منټ یا دوه منټ باندې باندې چار نه کېږي کنه چې دې مره باندې شي چې او دا سره کو د وینې باندې متیان زی باندې کنه او دا سلوره کته یا دوه کته پر دی او که سلوره کته پر دی او که وینې باندې کنه دا دې مره ټیم نیمه وی کنه والمسحات هي التي لا يمزي عليها وقت الصلاة نتري قدم وقت المز وقت د ټول وخت کنه کله وخت یو غنټه وی کله دوه غنټه وی کنه اپ دې ترجی مګر هغه به د سی چې کومه سیمه د مبتلا ده اپ شه موجوده وی کنه دې مې وخت دونه می کنه چې پرې هغه د سو پر کنه هغه د میز وکړه وکذا کل من هو فی معناها درنګ هر هغه څه کو چا په معنا د مسخذ شدا کنه دغه معذور ده هغه د سینه وته لګول دي یا کنه بول ولا سکیری یا پدر وینې درې می کنه د ټول وخت دغه دې مستحزه معذور په مکه حکم شدا و هو من ذکر نو چې موږ څه ذکر کړی وي و من به استطلاق کو بطن نه ودرنګ هغه څه کوي چې په دې پر چلان دی ګډوي هزا وته لګول دي د سینه کنه د سینه وته کنه چې شاو دي د سینه تم کیږي کنه دې مر راتب کې چې او داسو کو میز نه وکړه و انفلا پرهن یا کنه ای بوت کنه وتل دی بوت نه وځي کنه دې مر ابو د تب کې چې او داسو کو میز نه وکړه دې ته معذور کچره مشپشین مز اذان وشو زوال وشو په دا ټیم باندې سای زخمی شو مستفین اذان وشو زوال وشو دینه بعد سړی زخمی شو یا غوښ وکړو وینې نه تم کېږي نه تم کېږي نه تم کېږي که نه بلکل نه تم کېږي چې پر موزیګار شو دا به معذور وي موزیګار اوسې که نه دا وینې نه تم کېږي بلکې مدګار بنا ور وړل شي مدګار بنا ور وشته کنه لاس دې لاس میټه خو کنه به ولې تام شي ها دا معذور ده کنه مدګار شو ده کنه شو نو مشوین دي دا معذور ده ځکه چې پیرا وخت به د سیند موجوده پیرا وخت مشوین نه بعد دا به وسیو ته لګولې کنه ټول وخت د موضوع چې کیمه ټول وخت کنه چې به وسی پاشه موجوده وي کنه دا خو مشوین نه بعد کنه به وسیو ته ولګیدا ام کوم زیګار نو سم شو مر سي ولان تم کده هغه به وخت صلات کامله کنه هغه پیرا وخت کنه اس پته ولای چې سای معذور ده ځکه چې پیرا وخت پر دې په تیر شو کنه او دې به د سیتا من شو کنه ابي علمي بوته شو ده او کوم زیګار چې تام شو کنه به علمي بیا ګرځوي وبهذا لان زرتا بهذا ځکه چې زرتا هغه په دې سره ده چې دا به اودسي وي خالي مستخزان دی چې هغه مجکر مجبوره ده که نه لکه څنګه مستخزا چې مجبوره ده رنګې که چې چې نه بوت چلېږي چا که نه لأن ذات بهذا يتحقق مجبوري په دې سره ثابتې چې سره به اودسي ده او مين شي کړه وهي ته عمر کله به ده ونه ته شامل ده دا ټول معذوره دي دا ابتدا د حکم ده که نه ابتدا ابتدا د معذور ده پر دا ضروري ده چې ټول مکمل وخت